داسې پرېښتې چې د هغو دوه دوه او درې درې او څلور څلور وزرونه دي. دغه چې څنګه خوښه وي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي، په یقیني توګه الله پاک په هر څه باندې قادر دی. الله پاک چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي څوک د هغې بندونکی نشته او کومه چې هغه وتړي د الله پاک نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته هغه ځواکمن او حکیم دی ای خلکو پر تاسو چې د الله پاک کومې پیرزونې دي هغه په یاد ولرئ آیا له الله پاک نه پرته کوم بل هستوونکی هم شته چې تاسو له اسمانه او ځمکې نه روزي درکوي دغه پرته بل هیڅ معبود نشته تاسو له کوم لوري نه غولول کیږئ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير په حقیقت کې شیطان ستاسو دښمن دی نو تاسو هم هغه خپل دښمن وګڼئ هغه خو خپل پیروان خپل لار ته د دې لپاره را بولی چې هغوی د دوزخیانو له جملې نشي حقیقت دا ده چې د الله پاک چا ته خوښه شي په ګمراهۍ کې اچوي او چا ته چې خوښه شي سمه لاره ورښيي نو ای پیغمبره ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مه ولې کوه څه چې دوی کوي الله پاک ورباندې ښه پوهیږي هغه خو همغه الله پاک دی چې بادونه لیږي بیا هغه وریځې راپورته کوي بیا موږ هغه د یوې شاړې سیمې خوا ته بیایو او همغه ځمکه راژوندۍ کوو چې مړه پرته وه د مړو شویو انسانانو ژوندي کېدل به هم په همدغه شان وي څوک چې څه عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله پاک دی د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخیږي هغه یوازې سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خېژوي پاتې شول هغه کسان چې با بیزه د سې جوړوي دا غو لپاره سخت عذاب دی او دا غو مکر په خپل لمنځه تلونکی دی الله پاک تاسو له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفه نه بیا یې ستاسو جوړې پیدا کړی یعنی نر او ښځه هیڅ ښځه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هرڅه د الله پاک په علم کې دي او د دواړو سیندونو اوبه یو شان ته نه دي یو ډول خوږې او تنده ماتونکې دي ښې څکل کیږي او بل ډول سخت ترخې مالګینې دي چې نشي څکل کېدای خو له دواړو نه تاسې تازه غوښه په لاس راوړئ د اغوستلو لپاره د ګا ڼې وسایل ترېنه راباسئ او په همدې اوبو کې تاسې ګورئ چې بېړۍ بېړۍ د هغه سینه څیروي وړاندې ځي تر څو چې تاسې د الله پاک فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير هغه په ورځ کې شپه او په شپه کې ورځ زیږېدلې راولي لمر او سپوږمۍ یې کړې دي دا هر څه به تر یوې ټاکلې نیټې پورې چلیږي همغه الله پاک چې دغه په لاس کې دا ټولې چارې دي ولا ينبئك مثل خبير که هغه وبولې نو هغه ستاسو دعاوی نشي اوریدلای او که واوی نو دا غو تاسو ته څه جواب نشي درکولای او د قیامت په ورځ به غوی ستاسو له شرک نه منکر شي د حال له حقیقت نه داسې کوم صحیح خبر تاسو ته له یو با خبره پرته بل څوک نشي درکولای نو دغه د پیټي د وی وړې غونډې برخې د اوچتولو لپاره به هم څوک را نشي که هغوی ډیر نږدې خپلوان هم وي ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم تی یوازې هما خلق تنبیه کولای شي چې نالیدلی له خپل رب نه ویریږي او لمون قایموي هر څوک چې سپیڅلتیا غوره کوي د خپلې ښېګڼې لپاره کوي او نه ژوندي او مړي سره مساوي دي دا الله پاک چې چا ته خوښه شي ور اوروي او ای پیغمبره هغه خلق نشي اورولای چې په حاضری کې خاص شوي دي ان انت نذير ته خو یوازې یو خبردارونکی هغو ته د هغو پیغمبران د څرګندو دلیلونو او صحیفو او روښانه هدایات ورکوونکو کتابو سره راغلي وو ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير بیا کوم خلق چې ونمانه ما هغوی ونیول او وګوره چې زما سزا څومره سخته وه او په همدې ډول د انسانانو او زناورو او څارویو رنګونه هم مختلف دي حقیقت دا ده چې د الله پاک له بندگانو نه یوازې عالمان د هغه نه ویریږي بېشکه الله پاک برلاسی او بخونکی دی کوم کسان چې د الله پاک کتاب لولي او لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته روزي ورکړې ده د هغې نه په ښکاره او پټه لګښت کوي په یقیني توګه هغوی د داسې یوې سوداګرۍ هیله مند دي چې په هغې کې به هیڅکله زیان نه وي ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم کتاب چې موږ تاسو د وحی په وسیله درلېږلی دی همغه حق دی دغه کتابونو تصدیق کوونکی دی چې لدنه مخکې راغلی بشکه الله پاک د خپل بندگانو له حاله با خبر او په هر شي باندې نظر درونکی دی بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړ چې موږ هغه د دغه میراث وړ لپاره لپاره لا خپل بندگان نه غوړه کړل اوس نو لاغون څوک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او څوک میان راو دي او څوک د الله پاک په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکي دي هم دا ډیر لوی فضل دی كذلك نجزي كل كفور او کوم کسان چې کافر شوی دي دا غول پاره د دوزخ اور دی نه بمړ کیږي چې دا ستان پای ته ورسیږي او نه به دا غول پاره د دوزخ عذاب کې کم والي رب نه هغه څه عملونه چې په خوا مو کول ځواب ورکړ شي آیا موږ تاسو ته دومره عمر نه درکړی چې که چا په کې عبرت اخیستل غوښتلای نو عبرت یې اخیستلای شي او تاسو ته تنبیه کوونکی هم درغلی وو نو اوس خوند وڅکئ دلته د ظالمانو کوم رسندوی نشته همغه ذات د چې تاسو په ځمکه کې خلفا ګرځولي اوس چې هر څوک کافرېږي دغه د کفر و بال پر همغه دی او کافرانو ته دا غو کفر لدی پرته بل هیڅ پرمختګ نشور کولای چې دا غو د رب غضب تر هغه لا زیات په تاو راځي د کافرانو لپاره د زیان له زیاتېدو پرته نور څه پرمختګ نشته ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا تاسو کله خپل هغه شریکان لیدلی دي چې له خدای پاک پرته یې بولی ما تر اوخی هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړی دي یا په آسمانونو کې دا غو څه ونده ده که دوی ځواب نشي ویلی نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ دوی ته کوم لیک ورکړی دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وښیي نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغو دوکې ورکوي حقیقت دا ده چې یوازې هم دا الله پاک دی چې آسمانونه او ځمکه یې له منځه تلونه ساتلي دي او که هغه بې ځایه شي نو له الله پاک نه وروسته کوم بل څوک د هغو راټینګوونکی نشته بېشکه الله پاک ډېر زغموونکی او بخښونکی دی دوی د کلکو کلکو قسمونو په خوړلو سره وای چې که دوی ته کوم تنبیه کوونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بر هر قوم نه زیات پر سمه لاره وو مګر کله چې دوی ته تنبیه کوونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تېښتې څخه بل څه زیات نه کړل نو آیا دوی دې ته سترګې په لاره دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله پاک کومه کړنلاره وه همغه له دوی سره هم وشي که دا خبره وي نو ته به هیڅکله د الله پاک په کړنلاره کې څه بدلون ونه مومې او ته به هیڅکله ونه وینې چې د الله پاک کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم څوک واړولی شي انه كان عليما قديرا آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی دغو خلکو عاقبت لیدلی وه چې له دوی نه ډېر زیات ځواکمن وو هېڅ شي د الله پاک بېوسي کوونکی نه دی که چېرته الله تعالی خلق دا غو په کلنچارو باندې نیولای نو د ځمکې پر مخ به هیڅ ساکه ژوندی نه وای پریښی خو خدای جل جلاله دوی ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت ورکوي بیا چې کله د دوی نیټه پوره شي نو الله تعالی د خپلو بندګانو کتونکی دی